استاد صاحب سفر د فتح د مکې شروع کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې د فتح د پر را روانو اتم کال د هجرت او د رمضان میاشوه سزه پورې روجې وي چې هغه ځای ته بیا را ورسېدل نو د هغې نه دېخوا بیا بوزې وي قدید لس زره کسان د مدینې منورې نه راووتل او دوه زره وسره لار کې نور شامل شو نو دولس اسلا... زره اسلامي فوجو دا راغی عبد الله ابن عباس وی خرج النبي صلی الله علیه وسلم اوت پیغمبر علی السلام فی رمضان پر رمضان کې الی حنین حنین ته رسول الله اوت پر رمضان کې حنین ته والناس مختلفون او خلق چې دي هغه مختلفو د چارو جوا د چارو جنوا فصائم د باز خلکو داسې و چې د هغوی روجه وه و مفترون او باز خلک داسې و چې د هغوی بوزه وه دلته وی عبدالله ابن عباس چې پیغمبر علی السلام په رمضان کې او اته حنین ته علما وی دلته چرته د کاتب نه غلطیا راغلی ده غلطیا امام بخاری نه غلطیا نه راغلی ځکه چې د حدیث ذکر کوي په فتح د مکه کې نو معلومیږي چې دا ټکی دی اله مکه رسول الله په رمضان کې اوته مکه ته ځکه دی د فتح د مکه واقع بیانې د حنین خو نه بیانې بل مسله دا ده چې را روانه ده رسول الله حنین ته تللی دی خو په رمضان کې خو نه دی تللی رمضان یې تیر کړی دی په مکه کې او بیا چې دی په شوال کې بیا رسول الله د غلطه لري حنین ته نو خکل دا دا وی دی کې ګوتې مو وهې خو دومره ده چې یره دا ټکې حنین نه دی دا مکه ده رسول الله اوته په رمضان کې مکې ته او چې روان شو نو خلک مختلفو د چارو جوا د چارو جنوا فلما استوى على راحلته کله چې رسول الله برابر شو په خپل سورلې کېناست نو دعا بإناء راوی غختلوخې چې خلکو ته پته ولګي غالبا دا ماغه کدید دی ښا کدید راوی غختې یو لوخې من لبن د شودو او قال یا دسې وی چې ما اند اوبو فوضعه على راحته نو کېښود دا لوښی په خپل ورغوي کې داسې دې ورغوي کې داسې کېښو داسې د خلکو ته ښکاره کوي د اوښې د پاسه چې وی ویني او قال یا دسې وی علی راحلته د سورلې د پاسه ثم نظر الناس او بیا رسول الله ته خلکو وکتل او فقال مفترون خیر چې دا خلکو دا وکتل چې رسول الله خو روژه ماته کړه نو فقال المفترون اوې د روژه نو نیونکو چې یلکانو دا چا چې روژه نیولې ده بس دی که نه اوس خو یې ونیسئ هغه د رسول الله پرېښوده نو اوې د رو... دغه د بوزه خلکو چاته وی لسومه روژه نیونکو ته ووی چې افترو الکه اوس خو افطار وکې وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دلته دا ټکی دغه دی په کال د فتح د مکې وقال حماد بن زید عن عکرمه عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس وي سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم په سفر باندې وته رسول الله دا ماغه سفر د فتح د مکې دی حتی قدم مکه تر دې پورې چې مکې ته راغی قال راوی وی تاوس وکان ابن عباس یقول عبد الله ابن عباس بوي چې رسول الله په چا به تاسو کو چې رسول الله په سفر کې روزي نیولې کنه نیولې نو دا به صام رسول الله اسلام فی السفر رسول الله په سفر کې روجیم نیولې دي و افطره او افطار هم کړی دی ستاسو خوخه په سفر باندې روان یې په رمضان کې کروجی نیسه وسمی نو بهتره ده کنه نیسه منیسه فمن شاء د چا چې خوخه وشي نو سام هغه د روجه ونیسي ومن شاء د چا چې خوخه وشي نو افتره هغه د بوزه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په فتح د مکې کې د رمضان میاشته په سفر را روان دي چې راته راته په مکه مکرمه باندې راننه وت چې راننه وت او سوال دا دی چې د پیغمبر علی السلام بیا خیمه چرته و چرته چې د پیغمبر خیمه و نو الته د اسلامی فوج جنډه هم و نو تاسو ته وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارکه جنډه بیا چرته خخه کړه یعنی داغه خیمه بیا چرته و نو تاسو ته وی اين رکز النبي صلی الله علیه وسلم چرته خخه کړي وا پیغمبر علیه السلام الرایتا جنډه اين رکز النبي صلی الله علیه وسلم چرته خخه کړی وا پیغمبر علی السلام الرایتا جنډا یوم الفتح پروز د فتح د مکی چې رسول الله مکه فتح کولا او اسلامی فوج راغی د پیغمبر علی السلام خیمه چرته وا خیمه سره دغه جنډم و جنډه چرته وا نو تاسو ویلیو دا چې په خوا به اوس خو ما غر سره ګډوډ شوي دي چې سړی به د مروه نه را روان شو دلته دې سیټ ته صفا ده د جمعات او دې سیټ ته مروه ده نو دې مروه نه به چې ووته نو وړاندې مې دغه د آبادۍ وي په دې کوڅو کې به ته پوخ روډو چې لږ وړاندې به لاړو لادیرې ته به رسېدلې نو د منځ کې دلته یو جومات او مسجد رایه خلکو به وی را دغه د رایه جنډې ته وی دا هغه ځای دی چې د رسول الله دلته خیمه وه دلته جنډه خخه کړې وه سعودي خلک ډېر ښه خلک دي خو خدای دوی په خیر کې یو کار پکې دی نو چې یو ځل د دوی په ذهن کې نقشه راله چې دا کار به داسې کوو بیا د جماعت او د دې خیال نه کوي درز ور کوي دا دغه نه دی مسفله دی مسفله کې اوس ډیر علاقه میدانی کړی ده خو دې کې دومره جماعتونه یو ځل ډیر خکلی جماعتو د بخت الله جی صاحب دی الله دیو مخی والد محترمو مونږ له اول چې کال تلو دعوت را کړی ولته یو خکلی جماعتو هم دا ټاور چې جوړ دی د دې ویخ کېو اوس نشته میدانی ده دی خو نور جمعتونه هغه ټول ور کړی دي دی په لو دا معلاله چې ورشدل ته دا لار کې جمعتونه وو دا تر دا غپل پورې یره دا درې سلور خو مال دی دا بلډینګونه هم ختم کړی دي جمعات هم ختم دي ارسه نشته نو هغه مسجد رایا هم پکې غلي تللی دی خکل جماعت ډیر نو این رکز النبی صلی الله علیه وسلم چرته خخ کړي وا پیغمبر علی السلام رایتا استاد ودا کوله اسلامی د اسلامی فوج جنډه کم چې اسلامی فوج او د هغې جنډه رسول الله چرته خخه کړې وه یوم الفتح پر ورځ د فتح د مکې حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه هشام د خپل پلار حضرت اوروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ حدیث بیانوي لما صار رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې روان شو رسول الله کله چې روان شو رسول الله د مدینې نه عام الفتح په کال د فتح د مکې د رمضان میاشته اتم کال د هجرت دی نو فبلغ ذلك قريش نو اورسید دا خبر قریش ته چې وای رسول الله راغی خو ګوره دا خبر ورته نو دا چې مرو زهران وته وای مرو زهران ته چې رسول الله راغی دغلته دوی خبر شو چې خبر شو په د دوی وار خطا شو چې وار خطا شو نو خرج ابو سفیان ابن حرب روته د مکینا حضرت ابو سفیان دا مشهور ابو سفیان دا د خلکو مشرو وحکیم ابن حزام او حکیم ابن حزام دام روت د دا د اسلام نه مخکې او د اسلام نه رستو د رسول الله ډېر مرګتیا کړې ده حکیم ابن حزام دا د حضرت خدیجی بی بی راره دی خان و بودیل ابن ورقا او بودیل ابن ورقا اوس هلته کې ورونه بلیدل دی معلومات کوي چې دا څه چل او څه دي یلتمسون الخبر او هغوی طلب کو د خبر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام چې څنګه چلې چرته راغلی خو په موږ باندې ني خیر دا درې واړه کسان د مکه مکرمه نو سره روان شو حالات معلومی چې دا په مر زهران کې دا دون ورونه ولی بلی د مکه مکرمه نه بار دا ځای دی دلته رالل فیض چې رالل فیضا هم پس ناګانه دوی بنیران مخامخ شو د ورونو سره نار اور ته وایي نو جمع راځي نیران ناګانه دوی مخامخ شو د ورونو سره تاسو ویلو رسول الله ار سړی ته ووی چې هلکه اور بلکې د شپې کانها نیران عرفه لکه ته به وایې چې دا اورونه دي دا غروسې د عرفې چې دا اورونه یې ولیدل نو فقال ابو سفیان ابو سفیان د خپل ملګرو ته وی ما هذه داسری لک انها نیران عرفه دا خدا سدی لک اورونه د عرفه فقال بودیل ابن ورقا نو بودیل ابن ورقا وتوی چې نیرانو بنی عمر دا اورونه دي د بنی عمر دا بنی عمر تاسو به حدیث کې راځي عمرو ابن لوحی دا د خزاعه قبیله مشرو یاره دا خو دسی ورونه دی لکه د بنی عمر ابن لحی هغه د خزاعه قبیله ورونه لکه چاغوی بل کړي فقال ابو سفیان ابو سفیان وی چې بنی عمر خو صدومره نری چې دون ورونه بل کی عمرو بنی عمر چې دی اقل من ذالک اخو د دینه کم دی خیر دیوس دا خبره کوي چې دلته د مجاهدینو دا دغه نو دا څوکۍ باندې چې کم مقرر کسانو د چاپېره به تاوېدل دا پې راغلل او ډز ګیرې کړل دا درې وړې ونیول فرآهم ناس ولید دوی لا یو ډلې من حرس رسول الله سلام دا غسو کی دارانو د رسول الله د رسول الله چې کوم څوکیدارانو په دې چې د دې فوج اسلامي فوج څوکیداری کوله فادرکوهم نو هغوی ونیول دوی فادرکوهم نو دې څوکیدارانو ونیول دوی فاخذوهم وینیول فاتو بهم او رای وستل دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته عباس ابن وسره دی فاسلم ابو سفیان عمر صاحب خو ته غاخونه چی چل چې کله به موقع ملاویږي چې سر دی وم خو عباس صاحب دغه دغه کوله چې نه د قتل نه د د لپاره بهتره دا ده چې دی مسلمان شي فاسلم ابو سفیان نو اسلام راوړ ابو سفیان فلما صار کله چې دی روان شو فلما صار کله چې دی روان شو رسول الله سره روانېده د دغه مر زهران نه را روانېده مخ په مکه نو قال للعباس عباس ته وی چې دا ابو سفیان داسې ځای کې ودروه چې د اسلامی فوج روب پې راشي څنګه ځای کې ودروه هلته خو ټول دا نوونه دي غونډې دي او منځ کې چې دي نو دا نوونه دي داسې ځای کې پاس ودروه چې کم نو تنګي تنګ دا کم ځای کې چې نو تنګي نو په دې ځای کې د غره شرش چې دا کثرت د فوج ورته دغه شيخه ښکارش نو عباس ته وای چې احبس ابا سفیان رابن کا ابو سفیان عند حاتم الخيل دا ټکی حیده کنه حطم الخیل په وخت د رش د اسونو کې داسې ځای کې ودروه چې د اسونو د ازدهام وي او رشي نو ازدهام هغه ځای کې وي چې ځای تنګي تنګ دا که حتم شي او که دا دغه شي یو ځای کې داسم دی عند ختم الخیل نو بیا مطلب دا د ختم دغه ته وی تنگ زیتا پاغه تنگ نو کې ودروه حتی تر دې پورې ينظر الى المسلمين چې دی وګوري مسلمانانو ته نو عباس صاحب ابو سفیان را, را روان کو یو ځای کې نو هغه ځای تنګو دی نو کې پاس په دې غونډې باندې ودرو چې راځه مړه چې د اسلامي فوج سیلو کو پاس یې ودرو چې وې درو فجعل فجعلت القبائل شروع شو قبائل تمر مع النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه تیرېدل سره د پیغمبر علیه السلام اوس د اسلامی فوج په انو کې را روان بو یو قبیله به واغې سره خپل جنډه وا خپل سردار به بله قبیله به راله هغې سره به خپله جنډه خپل سردار بله قبیله به راله هغې سره به خپله جنډه خپل سردار ابو سفیان به وي عباسه دا څوک دي وی دا پلانې قبیله ده بیا به بل راغی وی دا څوک دي وی دا پلانې قبیله ده ها تمر کتیبتون کتیبتون تیریده بچه دی یو دسته بیا بل دسته دا یو جماعت بل جماعت به تیریده علا ابو سفیان په ابو سفیان ابو سفیان عباس پاسو درولیو فمرت کتیبتون چې ګورو تیر شول یو دسته په دا تنګ نو کې تیر شول یو جماعت یو دسته نو قال ابو سفیان وی یا عباسو اے عباسا من هذه دا سوک دی دا کم دسته دا جماعت چې د اسلامی فوج دا, دا کم قوم دی نو قال عباس وتوي دا بني غفار دي ان قال نو هغه وتوي هذه غفار دا بني غفار قبيله ده هغه د ابو ذر غفاري صاحب نه دی داغه قوم دی دا یو دسته تیر شو داغي خپل جنډا خپل امیر نو قال دی وی د دوی سره زمنګ سکار دی مالی ولی الغفار ابو سفیان وی سدی ما لو بنی غفار لام نم وسره بدشته او نم وسره بل سشته ثم مر جوهینا بیا تیر شول جوهینا قبیله چې جوهینا قبیله تیرېدنو بیا د عباس صاحب ته وی چې دا سوق دی نو عباس صاحب ورته وایي دا جهینه ده نو قال مثل ذلك هغه هم داسې خبره وکړه ثم مرت سعد بن حذیم بیا تیر شو قبیله د سعد ابن حذیم دا بله قبیله ده نو دې تپوس کوي دا څوک دی وی دا سعد ابن حذیم دی فقال مثل ذلك هغه هم داسې ووي ثم مرت سلیم بیا تیر شو د بنی سلیم قبیله دا تیر شو نو فقال هغه وی مثل ذالک پشان د دی اباسا دا سوق دی وی دا سلیم قبیله ده دی کې چې ګورو په ټول لخکر کې یو لوی لخکر راغی چې هغه د ټولو نه زیاتو حتی تر دې پورې اقبلت کتیبه چې رالی یو جماعت لم یرا مثلها چې نو لیدل شوی په شان د دی یو لوی لخکر راغی دا د انصارو د انصارو لخکرو د دې لخکر جنډه چې دی د سعد ابن عباده صاحب سره وه نو قال سفیان ابو سفیان وی من هذه سوق دی دا قال نو عباس صاحب وتوحیدانه پیجنې هذه الانصار دا انصار دی او علیهم سعد بن عباده او په دې باندې مشر څوک دی حضرت سعد بن عباده دی معه الرایا او د ده سره جنډه ده خیر سعد بن عباده هم تاسو کتلی دا ډیر جذباتي چې دا سراغ او دا وی قتل پاس ابو سفیان ولاړو چې ابو سفیان ولاړو د کې جوش راغی فقال سعد ابن عباده نو او سعد ابن عباده یا ابا سفیان او ابو سفیان خیر سر سر ټیټې شوې ښه مونږ ته د سر ټیټ شو سوی الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الكعبه دا وی الیوم نن ورځ چې دا ابو سفیان یوم الملحمه دا ورځ ده د یو لوی جنگ ملحمه دغه ته وی جنگ عظیم نن بخیر سره په مکه باندې یو لوی جنگ کیږي الیوم یا الیوم نن ورځ چې ده یوم الملهمه هغه ورځ ده د لوی جنګ ملهمه د لحم نه جوړ دی لحم خو پیژنه غوښه په دې جنگ عظیم کې د خلک سره د غشي نو غوښه شي او نن به الله پاک مونږ ته د خانه کعبه سره قتل جیس کوي او الیوم نن ورځ تستحلو حلالولی بشی زمونږ د پاره الکعبه تو خانه کعبه د خانه کعبه سره مړی کول او دا کافران وجل دا به زمونږ د پاره حلالیږي دا ټکی وی خو دا ټکی غیر مناسب دی د سی وخت کې دا خبرې کول نه پکار ځکه خو چې کله پیغمبر علی السلام خبر شو صحابي ولېږه ورته وی والا دا جنډه ته د سعد ابن عباده نه د انصارو جنډه والا دا مناسب ده دی نه چې د داسې وخت خبرې کوي مونږ وایو چې امن راشي جنگ ونشي او دی خو هغه کوي تیل پیچي نو بیا جنډه را واغشته خو دی خو خپه کېدم ډېر زر نو هغه جنډه را واغشته د زوی د قیس نامه ده هغه زوی له دغه کړه و یاده ک پلار دی لایق د جنډې نه دی ته د جنډه واده خ فقال ابو سفیان ابو سفیان و یا اباسو ای اباسا دا دې چې کمی خبرې کوي چې نن به مکه مونږ ته الله حلالي او په دې مکه کې به جنگ عظیم کیږي نو ابا صاحب څوک به پکې مري خو زمون قوم به پکې مري که نه فقال ابو سفیان ابو سفیان وی یا اباسو ای اباسا حبذا یوم الزمار ډیر خده اغه ورځ د هلاکت داسې الټه وی دا خو تاسو راوستل دغه دی انصار هم راوستل اوس په مکه باندې حمله کوي او قریش به قتلیږي نو دا خو خپل قوم تاسو قتلوي حبذا ډیر خدي یوم زماره زمار هلاکت ته وی رس د هلاکت ثم جاءت کتیبه بیا راغی یو بل جماعت دا اخیری جماعت د ماجرو وعليه وهي اقل الكتائب او دا ډیره کمه و د ټولو قبایل د ټولو ډلو نه او فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اخیری جماعت کې رسول الله هم دا او د ماجرو جماعت وو و اصحاب پاغي کې رسول الله مو او اصحابه او داغه ماجر اصحاب مو ورایت النبی صلی الله علیه وسلم او جنډه د پیغمبر علی السلام مع زبیر ابن العوام دا د چا سره و د حضرت زبیر سره و ماجر چې په مکه را ننوتل د ماجرو جنډه هغه د حضرت زبیر ابن عوام سره و فلما مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ابي سفیان کله چې تیر شو رسول الله په ابو سفیان ابو سفیان خو د سپاس کې نولیو نو هغه شکایت وکړ قال ابو سفیان وی چې حضرت علم تعلم آیاتات معلومه نه ده ما هغه خبره قال سعد ابن عباده چې وی سعد ابن عباده قال رسول الله وتوي ما قال سعد صاحب سووي نو قال کذا وکذا وی دسه دسه خبره وکړه هغه نه ده الیوم یوم الملحمه فقال رسول الله وینا کذب سعد دروغ وی سعد نن ورځ ورځ د لوی جنگ نه ده بلکې نن صدا ولكن هذا يوم دا یو ورځ ده يعظم الله فيه الكعبه چې الله به عزت ورکی پدې کې خانه کعبه ته اوس پورې خانه کعبه د بوتانو نه ډکاوه بوت پرستی پکې کېدله او نن به خیر سره بوتان راواغستی شي بار به غورځول شي او په خانه کعبه کې به د هغې چاپېره به د الله عبادت کېږي نو دا خو د خانه کعبې د تعظیم ورځ ده هذا یوم یعظم الله دا یو ورځ ده چې الله به تعظیم وکړي په دې کې الکعبه د کعبې و یوم او دا یو ورځ ده وی دا هغه ورځ وه چې عربو به په دې ورځ خانه کعبې ته د غلاف هم اچو و یوم تکسا فيه الكعبه او دا غرض ده چې دغه به دی اچولې بشي دې ته جامع خانه کعبه ته خیر رسول الله راتو راتو راتو دا کوم ادیره چې د دې ادیرې خوا سره را روانو په دې ادیره هم راتیر شو و امر رسول الله صلی الله علیه وسلم او امر وکړه پیغمبر علیه السلام ان ترک زرایته چې خخه دي شي د جنډا بل حجون ورغه ټکی دا راغی رسول الله چې مکه ته راغی جنډا یې کم ځای خخه وه وی په حجون مقام کې دا چې تاسو د دیرې ناراضه دا نن سبا چې تاسو ګورئ هلته پل دی دی پل نه چې راوړی او بیا دا بل پل دی دا چې اوس نوی جوړ شوی دی د دې دوو پلونو منځ کې دقه ځای دلته دې ته دغه وایي حجون دې ځای کې رسول الله خیمه مو لګوله او دلته د هغه جنډه وه اوس خو دا دغه نقشه بدله شوې ده خو موږ چې اول تلي نو دا دغه لګه دونه کوله وم نه ده د صفا مروه میدانی او خو بیا رستو کوله وکړه نو چې ته به بار په بار راتلې د مروه نه چې لږ برالې نو دلته یو دروازه او لیکلی و پې باب الحجون نو دا دغه رسول الله وی چې ننوتې په دې دروازه دغه شوی ننوتې باب الحجون نو دا د دې ادیرې نه چې ما وی راوړی دا پل دې دینم راوړی او دې بل پلته چې دا نوی جوړ شوی دی دې ته لا نه را رسېدلې دقه ځای کې و قال عروه عروه وی فاخبرني نافع ابن جبیر ابن مطعم خبر را کما ته جبیر ابن مطعم قال دی وی سمعت عباس ما وردل د عباس نه یقول چاغه ویل زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام تا یا ابا عبد الله ای ابو عبد الله ها هنا امرک رسول اسلام په دې ځای کې تا ته امر کړو رسول الله ان ترک زرایا چې خخشي جنډه الکه هغه داسې او مطلب د ده دا و چې ماته دا ځای معلوم دی خ قال راوی وی عباس صاحب چې و امر رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د دغه ته خورال الکنه حجون مکان ته خو حجون مخکې د مکې نه بارو دا د مکی آبادی تقریبا دونه وه لکه دا نن چې دا جماعت دی دقا آبادی وه رسول الله د یو طرف نه په مکه را ننوت او حضرت خالد په بل طرف را ننوت اوس هغه ځای کې دغه کوي سوی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر وکړو خالد یوم ازین په دغه ورځ کې خالد ابن الولید خالد ابن ولید ته چې الکه ان یدخل چې دې دې راننوزي من اعلی مکه د بره طرف د مکې نه من کداء د کدا نه ودخل النبي صلی الله علیه وسلم او داخل شو پیغمبر علیه السلام من کدا د کدا نه دلته بیا چرته د کاتب نه یا د راوی نه غلطی راغلی ده ښه کنی رستو دا خبره را روانه ده نو دا بره طرف نه دی دا معلا چې وته وي دې ته کدا وي راکاږي کدا او دا دیرې په لو نری داسې چیزې او دا بل چې استاسو ته مسفله وایي دا مسفله د ټاور طرف نشي راځي دې ته به کودا وي اوس وته موجوده وخت کې کودای وي دلته چړوان دی لاړ شي دلته ټنډیل دی په دې ټنډیل چې نه نوځي دلته یو ځای دی کودی دا د دغه د ذخیرم د پکې ده د زمزم د اوبو نه ده ورغلی دا خلک ورځي زه خپله نه ورغلی کودی خو د لاندې طرف ته به خلک دغه وایي کوده راکاږې ما کوده او د پاس طرف ته څه وایي کدا حضرت خالد د بره طرف نه راغی او رسول الله د لاندې طرف نه راغی ما وی دلته د راوی نه غټه غلطیا شوې ده رستو را روان دی رسول الله د بره طرف نه تللی دی دا دیری طرف نه رسول الله تللی دی خالد ته ویلو ته د هغه طرف نه راتاو شه د کودانه هلته یو څو بدماشانو چې هغه سم که پوه شوې په دې دې بره طرف ته څه وایي کدا دا د دیرې پلو دې طرف نه رسول الله راغلی دی او دا د مسفلې طرف ته څه وایي کودا دې طرف نه حالد راغلی دی خو دا دلته ما وی چې کم دی دا د راوي نه غلطیا شوې ده کني خیال کې ساته رسو دا دغه روان دی خیر چې حضرت خالد د لاندې طرف نه راته دغلته بدماشان ناستو یو سو حضرت خالد ته رسول الله ویلو لاس بنا شي چې کمې پورې چا لاس نه اچولی دې بدماشانو اول ګزار وکړو چې ګزار یې وکړ درې صحابه شهیدان کړل دلته خو دوه وي خو درې شهیدان کړو او بیا چې په هغه ونښته نو هم خالد و نو داسې دل کوتره کړه چې تقریبا دریش کسان یې مړه کړه او نور لاړل دغه شو وتښتېدل فقتل من خیل خالد نو قتل کړی شو د اسونو د حضرت خالد نه یوم اذن په دغه ورځ کې رجلانې دو سړي دلته خو دوه دي بل روایت کې درې راځي یو دی حبیش بن الاشعر دا لوی شان والا صحابي حضرت حبیش ابن اشعر او بل او کرز ابن جابر الفهری او بل کرز ابن جابر دا ګوري الله پاک د انقلاب راولي کرز ابن جابر هغه سړی دی چې په غزوه خیبر کې خبر راغی چې د زرو کسانو کومک د کافرو ته را روان کو خو چې د بدر غزا وشو د هغې نه پس دی بیا مسلمان شو نو دا کرز ابن جابر دام پکې شهید شو او دا حضرت حبیش چې دی دام شهید شو یو بل صحابي هم دی دا درې شهید شهیدان شو حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول عبد الله بن مغفل وي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول الله یوم فتح مکه پرز د فتح د مکی علا ناقته چې هغه سورو په وخه باندې تاسو ویلیو د بره طرف نه رسول الله را روانو او چې راته راته د مر... مروانه لک چې تیر شي ما ته وی دلته دروازه و حجون به وته وی بابي حجون په دې ځای باندې ورننوت او دا سر مبارک دومره ښکته و چې لوی رانیش چې دا د ویخته مبارک د د زین پورې لدې لاندې د زین خونو دا دغه دا کته د دې پورې لګېدل او یرجع او رسول الله ترجیح کوله یرجع رسول الله ترجیح کوله رجع یرجع خپل معنی دی واپس کېدل دلته ترجیح څه ته وایي ستاسو حشه درې معنی کوي یو ترجیح دی ته وایي چې ته تلاوت کې او په تلاوت کې کله اواز اوچت شي او کله ښکته شي چې داسې سورې په شي باندې کنه او هغه شی حرکت کوي نو کله بی اختیار د انسان اواز کله اوچت شي او کله خکته شي نو پیغمبر اسلام په وخه باندې سور او خو چې دنو ټول خوځيږي نو پیغمبر علی السلام تلاوت کو نو کله به د اواز اوچت شو او کله به خکته شو یرجعو پیغمبرستم ترجیح کوله یعنی تلاوت کو خو اذان اواز به کله خکته شو کله دغه یو کتاب کې د ترجیح صورت خودلې دی دوام زی لیکلی دی یو حمزه باندې زور دی او د بلې حمزه مد دی ا ا ا ا ګوره ا خکته شو ا اوچت شو نو دا سه اذا جاء نصر الله دا سه زنه ټکی بته اوچت شو زنه با خکته شو پوه شوې ترجیح دا مطلب دی چې بعضی الفاظ به اوچت وي بعضی به یې ښکته وي یو دا ترجیم ده یو په تلاوت کې ترجیح دغه ته وي حسن صوت مړه چې دا رسول الله یو خاصم خوندو چې الله مکه فتح کړه عجیبه منظرو او دلته دغه د مبارک خلی دا تلاوتو نو عجیبه شوق باندې ویلی یو رجعو په خوشوازه سره دغه کو وقال لاندې راوی وی لاندې راوی د عبد الله ابن مغفل شاګرد څوک دی معاویه ابن قره دی کنه وی مونږ ته به رسول خپل استاد د رسول الله د قرات نقل کو وقال ودو لولا ان یجتمع الناس کدا یره نوی چې اوس براغون شي دا خلک حولی چاپیره زمانه نو ما به د تنن هغه ترجیح کړی و چې کوم استاد مونږ ته کوله لرجعتو نو ما به هم ترجیح کړی وي کما رجع لکه چې مونږ ته څنګه استاد د رسول الله ترجیح کړی و حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا السعدان بن يحيى قال حدثني محمد بن حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن محمد بن زيد قال حضرت اسامه وی سبا له اوس مونږ مکې ته ننوځو نو یو ورځ مخکې مې رسول الله ته وویل چې حضرت تاسو به چرته کې دیره کېږئ چرته به دیره یې انه قال دی اسامه وی ازلکه دی روایت ته تاسو ګوره ښا زهری پکې صحیح کې زهری د زهری لاندې شاګرد څوک دی محمد ابن حفصه دی کنه دی ته به تاسو ډیر ګوره دی به بیا راځي محمد ابن ابي حفصه د زهری نه روایت کوي نو هغه کې داسې دی د اسامه انه قال چې دې اسامه ووې زمن الفتح په زم په غوخه د فتح د مکه کې لیازم دې دوه ټکو ته خیال کوي زمن الفتح پکې راغی کنه دام پکې راغی او بل راوی سوک دی د زهری نه محمد ابن ابي حفصه دی دی رویه چې حضرت اسامه رسول الله ته وې الکه کله وته وی په زمانہ د فتح د مکه کې ما وی دیتا ګوره یا رسول الله اے د الله رسوله سبا چې تاسو مکه ته داخل شئ نو اين تنزلو چرته به تنازلېږي غدن سباله مطلب دا دی د چا کور کې به چرته به دی رې نو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چرته به دی رې مکه کې خو زمونږ ځای نشته دی وهل ترک لنا عقیل ایا پرخې دې زمونږ د پاره عقیل من منزل یو کور عقیل زمونږ د پاره چته یو کور پرخې دې اصل کې کیسه ده سی وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم خود خپل پلار نه مخکې مړو کنه ریاضه د پیغمبر علی السلام والد محترم عبد الله هغه د خپل پلار عبد المطلب نه مخکې مړو د دې وجه نه ده د عبد الله خو د خپل پلار په مال کې دغه نو میراث نو ځکه چې کم سړی د پلار نه مخکې مړ شي او بیا وروسته پلار مړ شي نو د هغه چېرته حصه ها د ابو طالب عیسی پکې و ابو طالب خو بیا د خپل پلار نه رستو مړ شوی دی او د ابو طالب په مال کې د ابو طالب سلور زامنو عقیل طالب علی جعفر نو تاسو به داسې ووایې چې د علی او د جعفر خو عیسی وکنه او علی او جعفر خو د رسول الله نه ارس قربانول پکارو چې د علی زیته ورغلې وي د جعفر زیته ورغلې وي نو دې دا غي جواب کوي ابو طالب چې کله وفات شو نو هغه مسلمانو که غیر مسلمانو هغه غیر مسلمانو او مسله دا ده چې کافر مړ شي نو مسلمان اولاد دغه نه میراث نه اخلي چې پلاری کافری او زامنې مسلمانانی نو د مسلمان اولاد د کافر پلار په اولاد کې عیسی نشته نو د ابو طالب چې مړ شو دغه سلور زامن کافرو د دوه زامن کافرانو دوا عقیل او طالب دقه دوه ټول مال واغشت او علی او جعفر خو مسلمانانو دوی محرومه پاتې شو خیال هم دی نو نه پکې د علی زلته کورو نه جعفر کورو اسم نو عقیل د فتح د مکې نه رستو بیا مسلمان شوی دی بدبخت پکې طالبو طالب چې دی په بدر کې د کافرو مرګري ولته بیا قتل شوی دی خا نو رسول الله وتس خیر دا لا بل دغه وکړو ابو سفیان ډیر لوی هستی د خو د دنیا په معاملو کې غټ سیاسي سړی و نو ډیر لوی هستی و د رسول الله د ضد د وجه دا خلک دلته دا تربوروالی چې کوي د عاقل چې څومره جیداد او دا کورونه ارسو دا تی ابو سفیان په ډیرو پیسو واغشتل صرف د دې لپاره چې دا دا د رسول الله د کورنۍ دغه دی نو عاقل هم لګیدل او دا ارس جیداد په دغه خرڅ کړو په ابو سفیان نو رسول الله وی عاقل مونږ د شرطه کې د شپې د تیرېدو ځای پرېښی دی هغه هر څه خرڅ کړي دي وهل ترک لنا عقیل آیا پرېښی دی زمونږ دپاره عقیل جایداد خو ټول ده ته پاتې و من منزل یو کور ثم قال بیا پیغمبر علیه السلام وی لا یرث المؤمن الکافر میراث ناخلی یو مؤمن د کافر نه ولا يرث الكافر المؤمن او نه میراث اخلي کافر د مؤمن نخه چې پلار مړ شو کافر اولاد مسلمان دی مسلمان اولاد د کافر پلار په مال کې سنشته یا الټکه پلار مسلمان دی او اولاد کافر دی د دې کافر اولاد د پلار په مال کې سې سنشته نو ماوی ابو طالب صاحب چې وفات شو څلور زامن یو دوه مسلمانان دوه مسلمانان نو عقیل طالب دا مسلمانان نو میراث هغوی واغشت او علی او جعفر دا مسلمانانو خ قیل علی زهریه نو امام زهری ته ویلی شو چې ومن ورثه ابا طالب چا میراث غشته د ابو طالب نه ابو طالب صاحب چې وفات شو داغه میراث چا واغشت نو قال ورثه عقیل و طالب د دوو زامنو ته واغشت یو عقیل او یو طالب په د باندې کنیه ولاغه کنه ابو طالب به وتوي ما درته وی ګوره هغه ټکی ته ښه محمد ابن ابي حفصه مو وکته هغه چې د زهري نه روایت کوي نو آخري لیکه څه ده زمن الفتح د څه ده کنه چې اسامه رسول الله ته وی په زمانہ د فتح د مکه کې خدا محمد ابن ابي حفصه وی اوس راشه د زهري بل شاګرد دی قال مامر معمر چې روایت کوي د زهري نه نو عین تنزل غدا اسامه وی حضرت ته به چرته دی رکیږي سباله خدا خبره وته وکړه فی حجته یې دلته دا ټکی راغی په حجۃ الوداع کې التدی په زمانه د فتح د مکه کې دلته دا ټکی دی چې نه په زمانه د حجۃ الوداع کې یاد خیال لري معمر چې روایت کوي نو کم ځای ذکر کوي حج ذکر کوي محمد ابن ابي حفصه چې کوي نو هغه فتح د مکه کوي ولم دریم شاګرد د ظهوري دریم شاګرد دی ولم نو هغه پکې نه هغه وده دی هغه نه زمن الفتح وی او نه حج وی دل صرف دونه وی چې اسامه رسول الله ته ووی چې حضرت سبا له وته شرطه دغه کېږي دیره کېږي نه حج ټکی وای نه فتح وای ولم یقل یونس دا دریم شاګرد دی او نه دی ویل حضرت یونس حجته حجته ټکیم نه دی ویل لکه مامر وای ولا زمن الفتح او نه پکې دا وای چې زمن الفتح بس دی